صلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع هدایت دی یعنی هدایت ډیر لوی شی دی چې الله رب العزت چا ته وغواړي او هغې ته هدایت نصیب کړي الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي هغو لارو او هغو اعمالو ته دې پروردګار موږ ته هدایت وکړي چې په هغه باندې زموږ پروردګار زموږ نه خوشحالیږي او راضي کیږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې راضي کیږي نو قدرمنو اوریدونکو هدایت په دنیا کې د ټولو اشیاو نه قیمتي شی دی رب العزت چې د څومره خزانو مالک دی په دغه ټولو خزانو کې د ټولو نه زیات قیمتي شی هغه د هدایت خزانه ده د هدایت خزانه هم د الله په لاس کې ده خو رب العزت چې د څومره خزانو مالک دی په دې ټولو کې قیمتي خزانه او چته خزانه هغه د هدایت خزانه ده ادنا درجې مسلمان ته چې الله رب العزت د هدایت څومره مقدار ورکړی دی که د ټول کائنات خزانې یوځای شي نو بیا هم د دې قیمت نشي پوره کولی مثلا که یو سړی داسې دی چې د دنیا د مال او دولت د ده سره هیڅ هم نشته د دنیا مال و دولت هیڅ نه لري د عیش و عشرت په اسبابو او سامانو کې ذره برابر هم د ده سره نشته زړې جامې اغوستې دي او په جونګړه کې اوسیږي او په وچه او سړه ډوډۍ باندې ګزاره کوي او وخت تیروي خو الله رب العزت ده ته د هدایت دولت ورکړی چې په سمه لار باندې روان دی د خپل ژوند د الله د اوامرو او د الله د احکامو د محمد رسول الله د لارښوونو په رڼا کې تیروي رب العزت د هدایت دولت ورکړی نو داسې سړی انتهایی درجې باندې کامیابه او خوش قسمته دی په دنیا کې هم کامیابه او په آخرت کې هم کامیابه دی د ده په مقابل کې دویم سړی هغه دی چې هغه سره د عیش و عشرت ټول ساز و سامان او اسباب موجود دي د مال او او دولت هغه سره انبار لګیدلی دي د ټولې دنیا په اقتدار باندې یوازې قابض وي او ولکه لري خو هغه د هدایت نه محرومه دی د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق نه چلیږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سننو په اقوالو عمل نه کوي باغي دی د دنیا ټول اسباب هغه ته مهیا دي خو د هدایت نه محرومه دی نو دا بیچاره او دا عاجزه د رحم قابل دی په دنیا کې هم ناکامه دی او په آخرت کې به هم ناکامی سره دا مخامخ وي قدرمنو اوریدونکو هدایت ډیر لوی سیز دی او ډیر قیمتي سیز دی که یو سړي ته د ټولې دنیا خزانې پیدا وي او میلاو وي خو هغه سره د هدایت خزانه نه وي دا بیا هم ناکام او غریب دی او که چا سره د هدایت خزانه وي چې د دنیا مال او دولت هغه سره نه وي دا ډیر مالداره دی هم په دنیا کې کامیابه او هم په آخرت کې الله دې موږ ته هدایت وکړي رب العزت دې موږ په هغو لارو باندې روان کړي چې په خپله رب زموږ نه راضي کیږي د دنیا ژوند ډیر محدود دی الله دې زموږ د آخرت ژوند نه خرابوي قرآن کریم په ډیرو ځایونو کې دا بیان کړی چې کله کافران جهنم ته ولیږلی شي یا په کافرانو باندې دا فیصله وشي چې تاسې به جهنم ته ځئ نو هغوی به دا هیله او دا آرزو کوي چې کاش موږ سره هم د مسلمانانو په شان د هدایت دولت وای ای کاش چې موږ هم د مسلمانانو په شان خپل ځان سره دا دولت د دنیا نه راوړی وای هلته چې کله ویني چې موږ خو جهنم ته لیږل کیږو او مسلمانان جنت ته لیږل کیږي او مسلمانان چې جنت ته لیږل کیږي د هدایت په دولت باندې چې الله هغوی ته په دنیا کې هدایت کړی و خپل ژوند یې د الله د اوامرو مطابق تیروه او تل لپاره به خپل رب ته منقاد ول نو هدایت دولت باندې نوی دوی جنت ته ځي ای کاش چې موږ هم دا د هدایت دولت د دنیا نه ځان سره راوړی وای او نن ورځ موږ جهنم ته نه وای تلي او داسې به وایي الله د هغو حکایت کوي ربما یود الذین کفروا لو کانوا المسلمین لو کانوا مسلمین قرآن د مودت لفظ ویلی دی یعنی کافران به د زړه نه دا غواړي چې ای کاش موږ مسلمان وای او د هدایت دولت موږ ځان سره د دنیا نه راوړی وای او نن موږ جهنم ته نه تلای نو قدرمنو اوریدونکو دا ژوند د دې دپاره دی آخرت موږ پسې را روان دی قبر را روان دی د الله حساب موږ پسې را روان ده د حشر ورځ را روانه ده نو راشئ د الله نه ویریږئ هغه کارونه پرېږدئ چې په هغه باندې تاسو نه ستاسو رب ناراضه کیږي هغه کارونه پرېږدئ چې په هغو کارونو باندې ستاسو پیغمبر ستاسو نه ناراضه کیږي هغو اعمالو ته مخه کړئ چې الله تاسو ته امر کړی محمد رسول الله تاسو ته امر کړی چې په آخرت کې بیا موږ افسوس ونه کړو چې بیا زموږ افسوس هلته موږ ته کومه ګټه هم نشي رارسولی الله دې موږ ته هدایت وکړي چې په آخرت کې هم او په دنیا کې هم کامیاب او باعزته اوسو الله چې په دنیا کې ډیر یو عاجز انسان ته ډیر یو فقیر انسان ته هدایت کړی وي په دې هدایت به د الله جنت ته بیایي نو د سرو زرو ډکه ځمکه هم د هدایت بدل نشي جوړیدلی ته ډیر یو عاجز انسان یې ډیر یو فقیر انسان یې مسکین انسان یې خو الله تا ته هدایت کړی د دې هدایت په بدله کې به الله تا جنت ته بیایي هلته به کفار دا هیله کوي چې کاشکې ټوله دنیا د سرو زرو وي او موږ دا ورکړو او د دې عذاب نه خلاص شو نو د سرو زرو ډکه ځمکه هم د هدایت بدل نشي جوړیدلی په درېیمه سپاره کې په سورت آل عمران کې رب العزت څه فرمایي ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتضا به هغه خلک چې کافران دي او هغوی مړ شوي دي وفات د کفر په حالت کې شوی دی کله چې د قیامت په ورځ هغو ته جهنم د تللو فیصله وشي چې تاسې به جهنم ته ځئ په دوی کې به هر یو کافر دا غواړي چې کاش ما سره د سرو زرو ډکه ځمکه وای او الله تعالی دا د سرو زرو ډکه ځمکه زما نه زما د بدن په فدیه کې اخیستی وای او زما بدن د جهنم د اور نه خلاص شوی وای رب العزت وایي فلن یقبل من احدهم هلته د هیچا سره د دنیا مال او دولت نه وي بالفرض که چا سره د دنیا مال او دولت وي نو هغه د چا نه نشي قبلیدلی ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لفتدت به که وي د هر ګناهګار سړي سره څومره چې په ځمکه کې دي دا ټول نو ور به کړي په خپله بدله کې چې زه د الله عذاب نه خلاص شم خو هلته به چا سره معلوم نه وي بل فرض که چا سره معلوم وي نو چې دا ځمکه ټوله د سرو زرو ډکه شي بیا هم چې فدیه یې ورکړي د الله د عذاب نه به نه خلاصیږي نو راشئ ځان ته په دنیا کې هدایت حاصل کړئ الله ته متوجه شئ د الله نه ویریږئ د دنیا په مادیاتو مه دوکه کیږئ د دنیا په لذاتو مه دوکه کیږئ دا د دنیا ژوند ډیر محدود دی د الله د اوامرو مطابق د الله د احکامو موافق د محمد رسول الله د لارښوونو موافق عمل وکړئ چې هلته هم الله رب العزت جنت ته داخل کړي او ذلت د دنیا او د آخرت نه موږ بچ کړي لکه څنګه چې کاف کفار دا هیلې او دا آرزو کوي بیا هم د هغو نه نه قبلیږي نو قدرمنو اوریدونکو تاسې فکر وکړئ چې کافر د آخرت په ورځ دومره لوی قیمت چې د دنیا ټوله ځمکه سره زر شي د څه په بدله کې ورکوي او د څه په بدله ورکولو کې تیار شوي دي هغه کوم څیز ده چې د مسلمان سره شته او د کافر سره نشته نو هغه هدایت ده الله دې موږ ته هدایت وکړي هغه څوک چې قابل د هدایت نه دي الله دې نیستو نابود کړي خو که زموږ مسلمانان وروڼه دي زموږ مسلمانې خویندې دي په بدو باندې اخته دي په منکراتو باندې اخته دي په فجایع باندې اخته دي الله دې ورته هدایت وکړي الله دې موږ ته زموږ کورنۍ ته زموږ اهل و عیال ته زموږ بچیانو ته هدایت وکړي چې الله رب العزت د هدایت په بدل کې موږ جنت ته داخل کړي په خپل فضل او رحم او کرم سره همدارنګه چې کله آخرت په ورځ د الله رب العزت حساب او کتاب شروع شي هغه کسانو ته چې الله هدایت کړی الله به هغه جنت ته لیږي او هغه کسانو ته چې الله هدایت نه دی کړی تل لپاره هغو خپل ژوند په فحاشي په منکراتو کې د الله د رسول د اوامرو د احکامو نه په سرغړونه کې تیر کړی دی الله به فیصله وکړي چې دا د جهنم ته ځي نو چې مجرم هلته جهنم ته لیږي ډیر افسوس به کوي ډیرې چغې به وهي الله موږ ته په صورت معرج کې فرمایلی یود المجرب لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه یعنی هغه زما نوجوان زامن زما اولاد دې په جهنم کې وغورځولی شي او زه د جهنم نه خلاص شم هغه زما زامن چې د دوی په وجه ما دنیا کې سخت مشقت اوچت کړی او وینه او خولې مې یو کړې وي او په دنیا کې زما د زړه تکړې وي او ما د خپل ځان نه هم د دوی خواږه ګڼل دوی د جهنم کې وغورځولی شي او زما ځان دې خلاص کړی شي کفار به دا هیله کوي لکه چې الله فرمایي لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه ورپسې به بیا کافر څه فرمایي و صاحبتیه مجرم به دا غواړي او دا به چیغې وهي چې کاش زما په ځای او زما په بدله کې زما دا ښځه په جهنم کې وغورځولی شي چې د دې په وجه ما دنیا کې د خپل مور او پلار نافرمانی کوله د ښځې مې منله خو د مور و پلار خبرې ته اصلا ما توجه نه کوله د ښځې په سر ما ورور سره جنګ کوه د ښځې په سر ما پلار سره جنګ کوه د ښځې په سر ما مور سره جنګ کوه کاش چې نن زما په ځای زما دا ښځه نن جهنم کې وغورځوله شي او زه د جهنم د اور نه خلاص شم و اخیه ورپسې فرمایی کاش چې زما په بدله کې او زما په ځای زما هغه ځوانان ورونه نن په جهنم کې وغورځولی شي چې د دوی په قوت او کثرت باندې دنیا کې ما ډیر ناز کولو او هر مشکل کې به زما په کار راتلل کاش نن دوی زما په ځای جهنم کې وغورځول شي او زه د جهنم نه خلاص شم او ورپسې فرمایي وفصیلته التي تؤویه زما هغه خاندان چې کوم زما دپاره زما د پناه ځای و چې د دوی په لویي به ما فخر کولو چې زه د دونه اوچت خاندان یم ټول په جهنم کې وغورځول شي او زما بدن خلاص شي الله به ورته وایي کلا هیڅ چیرې داسې کیدلی نشي دا د انصاف والا عدالت دی دلته به هر مجرم ته د خپل جرم سزا رسیږي ستا په ځای به ستا زمن ستا په ځای ستا ښځه ستا په ځای ستا ورونه ستا په ځای ستا قبیله هیڅکله هغو ته عذاب نشي ورکولی نن خو په دنیا کې د زامنو دپاره حلال او حرام ګټو په دنیا کې د ښځې دپاره د پلار او مور د هر چا نه تیر یو د قوم قبیلې په مقابل کې د الله احکام ماتوو خو هلته به ټول دا هیله کوي چې کاش دا په جهنم کې وغورځېږي او زه خلاص شم نو هغه ته د هدایت هغه قیمتي سیز الله نه دی نصیب کړی چې په جهنم کې به غورځېږي الله دې موږ ته هدایت وکړي الله دې په موږ باندې رحم وکړي چې خپل ژوند هغه که یوازینی ژوند دي زموږ ځانګړی ژوند دي که زموږ کورنی ژوند دي که موږ ټول زموږ ټولنیز ژوند دي د الله د اوامرو او د احکام موافق تیر کړو چې هلته بیا افسوس او وویلا ونه کړو موږ مخکې په دې باندې وغږېدلو چې هدایت ډیر قیمتي شی دی الله که په دنیا کې درته هدایت وکړ په آخرت کې به هم الله در باندې رحم وکړي او که په دنیا کې رب العزت درته هدایت ونه که که د ټولې دنیا خزانې ستا وي بیا دې د الله د عذاب نه نشي بچولی تاسې د قارون واقعه مطالعه کړئ قارون د موسی علیه السلام وسلام د زمانه یو ډیر مالدار انسان و قارون ته الله رب العزت دومره ډیر دولت ورکړی و چې د نن زمانې دنیادار خلک چیرته هغه په خوب کې نشي لیدلی چې د هغه تش د خزانو کلیانې به یوې ډېرې اوچتې ډلې اوچتولی نه شوې نو قارون یو ځلې د خپلو خزانو د نمایش پروګرام جوړ که او اعلان یې وکړه چې په فلاني میدان کې او په فلاني ورځ او په فلاني ساعت کې به زما د خزانو نمایش کیږي نو چې کله هغه مقرره وخت راغی قرآن کریم فرمای فخرج علی قومه فی زینته قارون خپلې ټولې خزانې په یو آزاده میدان کې جمع کړې در سرو او سپینو زرو هلته ډیرې لګېدلې وې ټول خلک هلته ګوته په خوله حیران شول په ډیر تعجب سره د قارون د خزانو ته کتل او تبصرې شروع کړې وې په دې میدان کې بعضې هغه کسان چې ضعیف الایمان ول هغه هم راغلي ول هغوی چې کله د قارون خزانې وکتلې نو د دوی په خوله کې اوبه راغلې او د زړه د بیخه یې یوه هیله وچته کړه او په خوله یې دا ویلي قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون الله فرمایي هغه خلک چې د هغوی سترګې صرف د دنیا په ژوند باندې لګېدلې وي د هغو خلکو د قارون خزانو ته ډیر په افسوس سره کتل او په ژبه ویل یا لیت لنا مثل ما اوتیه قارون کاش موږ سره هم د قارون په شان مال او دولت وای نو موږ به هم عیاشي کوله او د عیش و عشرت ژوند به مو تیرولو نو ضعیف ایمانو دا خبره وکړه او هغه کسان چې الله د هغو په زړونو کې هدایت ایښی و الله هغو ته هدایت کړی و د هدایت علم الله هغو ته ورکړی و هغوی څه وایي وقال الذین اوتو العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا الله چې هغه کسانو ته هدایت ورکړی و علم یې ورکړی و دیو ته یې څه ویې چې ستاسو دپاره د هلاکت وي دا څومره سپکه او بیهوده جمله ستاسو د ژبو نه ووتله تاسو سره خو د ایمان او د صالح اعمالو او د هدایت داسې دولت موجود دی چې د دې په بدله کې چې الله پاک تاسو ته کوم اجر و ثواب درکوي هغه به دومره قیمتي وي چې د یو قرضه قارون خزانې څه چې د ټول کائنات خزانې هم د ده په مقابله کې هیڅ شی نه دي په صحیح مسلم کې د حضرت مغیره بن شعبه نه روایت دی چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله وفرمیل چې موسی علیه السلام وسلام د الله تعالی نه پوښتنه وکړه چې په جنت کې به د ټولو نه د ادنا درجې والا جنتي ته به ته څه ورکوې او د هغه حال به څه وي هغه ورته وفرمایل هو رجل یجیع بعد ما ادخل اهل الجنه الجنه الله ارشاد وفرمایل هغه به یو داسې سړی وي چې هغه به د جنتیانو جنت ته د داخلېدو نه وروسته راځي یعنې ټول جنتیان به جنت ته داخل شوي دا به وروسته راځي فیقال له ادخل الجنه هغه ته به ویل شي چې ته جنت ته داخل شه هغه به ورته وایي رب کیف وقد نزل الناس منازلهم و اخذو اخذاتهم هغه به عرض وکړي الله ټول خلک جنت ته داخل شول او په خپلو خپلو مرتبیو باندې ورسېدل او هغو خپله حصه واخیستله نو زما دپاره هیڅ هلته پاتې نه دي زه چې جنت ته داخل شم نو ما دپاره به څه وي هغه ته به ویل شي اترضي ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک دنیا نو الله پاک د طرفه به هغه ته ویل شي آیا ته په دې خبره باندې راضي یې چې تا ته د دنیا په بادشاهانو کې د یو پادشاه د پادشاهي عمره ملک او جایداد درکړی شي هغه به ورته وایي رضیتو ربي ای زما ربه زه راضي یم نو هغه ته ویل شي لکه مثله و مثله و مثله ستا دپاره به د دنیا د یو پادشاه د اندازې د پادشاهي کده ملک به او د هغه څلور حصې به نورم الله څلور چنده به نورم درکوي د الله رب العزت د رحمت دریاب به په جوش کې راشي الله پاک به بیا ارشاد وفرمی هذا لکه وعشرة امثاله ولکه مشتهت نفسک ولذت عینک ستا دپاره هغه هم دي کوم چې تر اوسه پورې ما درکړي دي او د دې پوره لس چنده نور هم به زه تاته درکوم بلکه څه چې د ستا زړه غواړي او کوم څه چې ستا په سترګو کې خوښ راشي هغه ټول ستا دي دا خو د ادنا جنتي هغه مرتبه وه موسی علیه السلام به الله ته ووایي چې یا الله فاعلاهم منزلتا په جنت کې به د ټولو نه د اوچتې درجې یعنی چې په مرتبه سره ډېر اوچت د هغه حال به څه وي الله به ورته اولئک الذین غرست کرامتهم بیدی وختمت علیها فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر الله پاک به ارشاد وفرمایي د دوی دپاره ما په خپل بلا کیف لاس باندې نعمتونه تیار کړي دي او په هغه مې مهر لګولی دی نو هغه هیڅ یو سترګې یې نه دي لیدلي داسې نعمتونه دي او د هیچا په زړه کې هغه توسه ګرځېدلي نه دي او هیڅ یو غوږ توسه هغه اورېدلي هم نه دي نو دوی ورته ویلې چې د فرعون او د قارون د مال او د جایداد آرزو مه کوئ دا کوم هدایت چې ربالعزت تاسې ته په دنیا کې کړی الله به د دې په مقابل کې په بدل کې دومره اجر و ثواب تاسې ته درکړي چې یو قارون پرېږده چې د ټولې دنیا خزانې راټولې کړئ د ستاسې د هغه اجر و ثواب مقابله هم نشي کولی الله دې موږ ته په دنیا کې هدایت وکړي نو بیا چې کله په قارون باندې د الله تعالی عذاب راغی نو الله رب العزت قارون سره د خزانو او سره د کورنۍ په ځمکه کې ورخښ که چې نن ورځې پورې هغه هم په ځمکه کې ورننوځي او هیچا هغه ټولۍ چې د قارون مددګاران ول د هغو کومک یې کوه هغو هم قارون د الله د عذاب نه خلاصولی ونشه او خپله قارون هم مدد نشه فخسفنا به و بدار الارض ما کان له من ان یسونه ما کان له تسی الله وایي چې بیا هغه او د هغه کور موږ په ځمکه کې ښخ که او هیڅ څوک نه و چې بیا د قارون کمک او مدد یې کړی وای د الله نه سوا او نه د قارون په خپله مدد وشه د کومو خلکو په خوله کې چې اوبه راغلې وې نن چې کله هغوی د قارون د خزانو د تباهي حال ولید چې الله په ځمکه کې خښ کړل نو د الله شکر یې ادا که او داسې ویلې لولا ان من الله علینا لخسف بنا ویکأنه لا یفلح الکافرون که چیرې الله تعالی په موږ باندې احسان نه وای کړی نو ډوب کړي به وای موږ په ځمکه کې لکه قارون غوندې تعجب دی چې نه خلاصیږي د عذاب نه کافران خلک نو معلومه شوه چې هدایت ډیر لوی څیز دی الله دې موږ ته هدایت وکړي نه د قارون مال او نه د دنیا نورې خزانې هدایت ته رسیږي بلکې هدایت قیمتي شی دی چې د هغه په مقابل کې به الله تاته جنت درکوي ادنا جنتي ته به الله دومره څیز ورکوي چې د دنیا د یو پادشاهي ملک وي د هغه لس چنده برابل عزت ورکوي نو الله دې موږ ته هدایت وکړي زموږ کورنۍ ته زموږ اولادونو ته زموږ خویندو ته زموږ میندو ته زموږ ښځو ته دې رب العزت هدایت وکړي چې ټول په عزت سره په اوچت سر سره او په اوچته غاړه سره د الله په حضور کې ودرېږو او الله موږ جنت ته داخل کړي په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو ته هادي پاک رب راته وکړه هدایت موږ روان کړې ته پر لار مستقیم د رحمت موږ روان کړې ته پر لار